من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ تور دی صورت کې اس بعد د قیامت کې د مخ کې نه په ترقې سره مخ کی صورت کی ویلو انما توعدون لواقع دلته وی ان عذاب ربک لواقع قیامت روان دی عذاب دربستا اغم راتون کې دی واقع کېدون کې دی ما له من دافع داغه سو د فکون کې نشتا اس بعد د قیامت شو په ترقې سره شواهد ذکر کوي پنځو په اثبات د عذاب د قیامت باندې دا پنځه گوا گوا دي په دې باندې چې عذاب راتون کې دی او دا غي د فکون کې نشتا وتور شاهد دی وحید تور شاهد دی تور تور گوا دی کوئی تور کې موسی علی السلام ته وحی شوه او بنی اسرائیل مخالفت کړو الله پاک نیولیو نو تور په دې گواهه چې دا الله عذاب راتون کینه و کتاب مستور او شاید دی کتاب لیکل شوی پیرق منشور پاغا کاغذ پرانه سیشوی کې نو تور دا دلیل نقلی شو او کتاب مستور فی رقت منشور کدین امراد کتاب د موسی علی السلام شي بیا دلیل نقلی دی او کومرات نه قران شي بیا دلیل وحی دی والبیت المعمور شاهد دی کور ډکشه په ملائکه باندې بیت المعمور دا د بیت الله په محاذات کې په وم اسمان کې یو کور دی هغه ته بیت المعمور وای حدیث کې راځي او یا زر ملائک هر ورځ داغه طواف کوي او بیا دغه ملائکه لمبر لانه دراغله د کوم چې اول ځل طواف شه دا غي دوبار نمبر بیان دی راغلی دون لوی مخلوق ته د الله چې د الله بندګۍ کې هغه مشغول دي او بیت معمور بیت الله تم وای هغه کور چې ډکشه دی په حجانو په عمرو والا په عابدین باندې پاغه کور کې تا ته وحی شوی دا دا بیا دلی وحی شو وسقف المرفوع او شاهد دی هغه چت او چت شوی چت او چت شوی اسمان دا دلیل عقلی دی والبحر المسجور او شاهد دی دریاب ډک شوی مسجور دو معنی دی یا ډک شوی یا بل شوی قیامت ته نږدې په دوبو په ځمانه اور بلی او یا ډکشه په وو باندې دا غواړي دا دلیل عقلی شو دا دواړه دلیل عقلی شو او بیت المعمور دا دلیل وحی شو کتاب مستور کو قران شین دلیل وحی او کو کتاب د موسی علی السلام شین نو تور او کتاب مستور دواړه دلیل نقلی شو پاور چې لاړ بشي اسمان نه پتلو سره وتسير الجبال سيرا او لاړ بشي غرونه سيرن پتلو سره نو اوس زجر ورکړي د پاره د مکذبینو او تخیب اخروی نالاکت ته په د اورز د پاره تکذیب کون کوم هغه کسان هم فی خوذ یلعبون چې دی په باطل کې اوبس کون کې دي یوم یدعون الی نار جهنم فاور چې دکړه ور کړی شي په طرف د اور د جهنم دعان دکړه ور کول یدعون دع یدعو دکړه توي تلوهل دعیدو یوم یدعونا پاور چې ذکر ورکړې شي په طرف دور د جانم په ذکر ورکولو دا اور هغه دی چې تاسو تکذیب کوم اے جادو دې داو کنه تاسو نه نه اسلو هاذن نشه دی اور ته فس بیرو صبر کوئی یا صبر مکوئی برابر د پتا سوم که صبر کوو کنه کوي دا دوان حالات تاسو برابر دي تاسو فریاد قبليږي نو انما تجزون یقین بدلر کولې شما کنتم تعملون دا چې عمل کوئ تخیب ذکر شوز بشارت منو کو لپاره ان المتقین یقین فرزګار په جنتونو نعمتونو کې دي پاکینا هنی ان مبارک بما کنتم تعملون وسیله دا غي چې عمل وکاو بما کنتم تعملون وګوره عمل وسیله شو جنت د تلو د پاره تا عمل کړو دا غي په وسیله جنت تراله خوشاله دی واغستی متقینا تکیا لګون کې بیا لا سرورن په تختونو باندې مصفوفا صف صف وزوجناهم یوزیب کو د دیو سره بحور عین حور غټو سترګو والا بحور عین هغه حور عین غټو سترګو والا غټواله د سترګو د په زنانه کې حسن دی معنی غټو سترګو والا حوري وي یعنی حسین به خسته وي هغه سان چې ایمان راوړ دی او تباتم ولګید په دیو پسې ذریتهم اولاد دیو بیمان سر ایمان نا دو خبره بچو کړي یو اتباع او دویم ایمان یو ایمانو بل دا اولاد د دیو بنه خوش قدم سره د ایمان روان دي نو دا اولاد بعد د مشرانو مرتبو ته رسومه خپل فضل کرم دا سینه دا چې د اولاد مرتبه لاندې او د مشرانو برې نه زبر د اولاد د مشرانو مرتبو ته رسوم خو د مشرانو مرتبه برال پسې لاندې کما دا سي بنئ په خپل فضل کرم باندې با دا کشران د مشرانو مقام تو رسومه اگر چې د کشرانو عمل د مشرانو د رسیدو قابل نه او کله چې دوه کار وکړو یو ایمان او دیم اتباع بعض خلک د دینه تبرکات ثابتای چې مور او پلار نه کانی نه کشران دای په تبرک باندې دای مقام ته رسیږي دا خبره غلطه ده آیات کې دوه خبرې ذکر کړې دي یو اتباع او دویمو ایمان چې دا دوه خبرې پکې په اولاد کې ایمان پکې او اتباع د مشرانو پکې نزو الله دا مقام ورکوما یو ایمانی او بل متابعتی حدیث کې راځي یو باندې چې راغی د نبی له سلام ته پوس کوي مت ساعت یا رسول الله قیامت به کله راځي نو نبی له سلام تاسو تیارې کړل وای انا احبک زما تاسو سره مینه ده نبی علیہ السلام ورته فرمایل په دې مینه باندې به جنت تلل شي نو د مشرانو سره مینه کول د نیکانو سره مینه کول د غي متابعت کول دا د جنت د تو ذریعہ ده دا دولیم یا باسین هم یو روایت دا سنقل لشه الله پاک د مؤمن اولاد دا په درجه کې هغه تفور ته کی وین کانو دونو فی العمل اگر چې په عمل کې داغونه لاندې والله به داوی مقام ته خپل فضل کرم باندې ورسې کل مرین اریو سړې بما کسبا پسو د خپل عمل رهین غاڼه وای وام دنام او ورکوم بدیو تا به فاکیاتن میوه ولحم ولحم او غخی دا غنا چې خوخی دوی یتنازون فیها جنگي په پدې کې کاسن پیاله لالون فیان به بد خبره پدې کې والا تاسیم او نه د خفغان دا کې نه دا د ډېر خوشاله نه کم کور کې جو خوشحالین د لوخي لګي پای کې جنگي شرنګا جوړي دا شانته په جنت کې به لوخي شرنګي معنی خوش خوشحالي وي خوراکونه به زیاتی ويطوف عليهم او ګرځي په دې باندې هلاکان د دیو کان نو تو ودا لولو مکنون ملغر دي صدب شوی او مخ بکی بای جنتیان باستان تپوسونه بکې دیو بل قالو نو وای بای جنتیان او وای دا جنتیان ان كنا يقينا منغو قبل دنیا کې یالینا په خپل حال کې ردون کې د الله نه زمون خو نور سا کمال نشته خو موږ د الله نه یره کوله دنیا کې د الله د غریب نه یریدو ومن الله علينا احسان کو الله فون او بچ کړو د عذاب گرم نه الله احسان کو جنت تیرا وسو ان كنا من قبل ندو اومنګا دنیا کې رحمت کو بو الله وګورا توحید دا د جنت د تلو سبب دی مخ کې ویلو سورې قاف کې چې شرک د جهنم د تلو سبب دی الته شرک د جهنم د تلو سبب جوړ کړو سورې قاف کې شپږشتم آیات کې الذي جعل مع الله الا اخر فالقياه في العذاب شديد دا شرک د جانم د تلو ذریعہ شو او دلته کې توحید د جنت د تلو ذریعہ شو موحدین به جنت ته دي انه هو البر الرحیم یقینا الله هغه احسان کون کې او ډیر مهربانو فذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن دا او زجر ور کوي صداقت د رسول ذکر کوي او بیا زجر ذکر کوي په انکار د رسالت باندې پن ور کوا او نه تو په نعمت د خپل رب بکاینین ترویتی ولا مجنون لیونه ام یقولون ایوای دیو شاعرون د شاعر نتربس بی انتظار کو پد ریب المنون د حوادث د مرګونو ول ورته وای انتظار وکي زوم تاسو سره انتظار کوونکې ما ان تامرهم یو کم کوي دیو ته احلامهم خوبن لدیو بهذا فدی امهم قوم طاعون او یا دا قوم دې سرکش دا قوم سرکش دې او بی دین دې یا دې جو خوبونه ګډوډ خوبونه ورته دا وای چې دا وکړي یا دیو سرکش دي په خپل باندې مخالفت کوي او زجر په انکار د قران ام یقولون تقوله ای وای دیو چې دا قران ځان رخ کړ دې بل لا یمنون ایمان راوړي راته دیو کی په یو خبره باندې په شان د قران کرشتنی ام خلقو من غیر شیئن دا زجر ورکی مشرکین ہوتا مشرکین دا الله سر نور سزار پیدا کړي آیا پیدا شي دیو بغیر د خالق نه امون خالقون او کدیو دی د ځان جوړون کی تاسو پیدا کون کې نشتا چې انکار کوي او شرک کوي کنه تاسو بخبل جوړون کې ځان لا نور لا ام خلق السماوات والار یا دیو جوړ کړی اسمان او زمکه بل لا یقینون یقین نه کوي ایا پسند دیو کې خزانه درب سادي ام هم المسیترون او کدی پاسکون کې دي ته خزانه پاز دیو تاواله دي دلیل دی پیش کی دیو سره سره دلیل دی الله ور ورکړل چې تاسو شرک وای او توحید مو باندې زجر ور کوي مشرکینو ته چاغي بنا د الله سره شریک ګرځولیو مشرکین بل ملائکه تزجر ور کوي ام لول بناتو یا الله در لونه دی او تاسو در زامن دی دا په معنا دا موجود دی چې کله مبني لفاعل شي شائی پیدا کون کې په دې معنی سره اطلاق په الله باندې کی او چې شی مصدر مبني مفعول شي مشي هغه شی چې داغه د وجود اراده شي په دې معنی سره بیا شی ممکن دی مخکې مونږ دا تحقیق کړو ام تسلوم اے تپوس کې دیونه غواړې دیونه مزدوری ته دینه مزدوری غواړې قوم من مغرمین دیو تاوان نه مسقلون دران شي دي یا بسن دیو کې د غیب نو دیو داغین لیکل کوي ام یریدون کیدا اراده کې دیو د چل نا کسان کفرو چې کافر دی هم المکیدون دیو سره چل کړل شوی دی الله زبو سره چلو کوم ام لهم الہون یا دیو در کارساز دی بيد الله نه سبحان الله پاک دی الله دا غنا چې دیو سره سزا جوړایم وای راو کسبن کوی نه دیو ټوټه فاورز باندې لا یونانهم چې نبش د پکولې دیونه چل د دیو زربر فلا من سرون نبی سریم دادو شي دا تخفیف دنیوی یقینا د پارا ظالمانو عذاب عذاب دې دون ذالکا مخکل دینا دا دلیل دی په اثبات د عذاب قبر قبر کې ول عذاب ورکو مخکل دینا د قبر اخرت د عذاب نه مخکې دا الله حمد وای او دا الله پاکي بیان وای پاکي بیان سره د حمدون در خپلنا دا الله پاکي بیان کا بحمد ربک ترمذی کې حدیث ده نبی علیہ السلام فرمایل دي یو سړی مجلس کې کی کینی او خبره اتریو کی نه پاکي بیان او حين تقوم کله چې د مجلس نه پاسي حين تقوم مقامي دیو معنا دا ده پاکي بیان او سره د حمدون درب نه حين تقوم من النوم کله چې د خوب نه بیدار شي عائشه رضی الله فرمایي او استغفار به لس سپیرا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر لس پیر به دا وی او لس پیر بیا استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه دا به نبی علیہ السلام وی او یا حين تقوم من القيلوله کله چې د قیلولین را پاسې نه پدې کې به اشاره شو صلات زور تا صلات عصر تا او پدې راتون کې کې ومن الليل فسبحه پدې کې اشاره شو باقی منځونو ته نا پینځو اړه منځونه پکې رالو وسبح بحمد ربک حين تقوم کله چې پاسه د قیلولینا نماز پخین او مازیګر مون شو ومن الليل فسبحوا دا د ماسوتن او د ماقام شو و ادبار نجوم پدې کې اثر مونږه کله چې شاک کی ستوري نو دا الله پاکي بیانوا پاکي بیانوا سره د حمدون درمنا کله چې پاسي نو پاسي د مجلس نه پاسي پاسي د خوب نه پاسي او پاسي منزله پاسي ټول معنی شو ومن الليل فسبحوا د شپې پاکي بیانوا الله درا و ادبار النجوم او کله چې شاکي ستوري ستوري شاکي سباشي